صلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د غزوه تبوک واقعا او احوال شروع چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روم خلاف یو لوی لښکر تیار کړی و، مدینې نه وتي و، شام طرف ته د غزوې له تلل. حالات سخت و، ګرمي ډېره وه، مقابله د یو لوی مملکت، حکومت سره بلکې د هغې دور سپر پاور سره وه. او دلتا صحابه کرام هم ګڼ تعداد کې دي سفر مو ګد دی اسباب هم کمو منافقان په دې سفر کې باندې کړې وي خو به د دې باوجودم د سیرت کتابونو لیکلي دي چې سم منافقان بیام تبوک ته تللی و، په دې سفر کې شریک شوي وو، لکه په هغې کې ودیعه ابن ثابت یو منافق و، دارم مخشي ابن هویمر هومیر او دارنګ جلاس ابن سوید داسې سمنافقان تلیو پلار باندې دوی به کوشش دا کو چې مؤمنانو سره داسې خبرې اتریو کی چې په دې روب واچ به حوصله کی به زړی کی نو قسمه قسم خبرې به جوړې لوي وي کله به مسلمانانو ته وي چې تحسبون قتال بن الاسفر کا قتال غیرهم سازو جوړې څه خیال لې چې دی رومیانو سره جنگ جوړې د عربو د دې قبایلو سره د جنگ غونډې دینو نه دا سینه دا دا خو قبایلو خو مستقل حکومت ته اسباب وسره دي تیرانداز دي اصلي دی ډیر قوي خلک دی او کله وې دا وی والله لکأن بكم غدا مقرین فی الحبال مونږ ته دا سخکاری کنا چې سبالا میدان جنگ کې رومیانو سره جنگ شروع شي دا سره تخکاری تاسو ټول په پړو کې تړلی شي ټول به تړلی شي او جیلونو ته به ځای داسې قسمه خبرې به کول خو بل طرف ته منافقان د دې خبرې نه با یریدلم چې اسنه چرته قران نازل نشي او زموږ دا منافقت ښکار نشي نو دې منافقانو کې دا یو چې مخشی ابن همیر هغه به وي چې یاره سل کوړې دي ما ووخي خو چې یاره د قرآن زما په حق له نازل نشي ونه شرمېږم نو قرآن د دې دا خبرې چې کم په دې لارې به داسې قسمه خبرې کولې نو سوره توبه کې د دوی دغه خبرې الله رب العزت ښکارا کړې سوره توبه کې وایي چې يحذر المنافقين ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون دا منافقان دین یریږي چې د دې په حق له چرته قران نازل نشي او د دې په ځړه کې چې دا کم منافقت ته داخ کار نشي خو پیغمبر دې ته وایي چې خندنې وکه غپې شپې ولګوي الله رسول پورې وخاند ګورو با الله بس تاسو دا خبره ښکارا کی او کله به داسې دی مشرانو پورې خندا کولا کله به صحابه پورې خندا کولا په یو موقع باندې یو منافق دا خبره وکړه چې ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اکذبنا السنا ولا اجبنا عند اللقاء زمونږ دا قاریان صاحبان ندي صحابه به یادول کوم چې پکې قرو قاریانو دا زمونږ دا قاریان ندي د دې د خېټې سره ډېره مینه ده او دوی چې ده ډیر دروغجن دي او ډیر بوزدل دي د جنگ نه دي دی په تیار عادت شي دي صفه کې د صفه طالبانو غنه غنن سبا چې دا خبرې کوي طالبان دا په تیار باندې چې دینو دیو خړاوس کړي هیڅ کار نه دي ځانم مشغولو الله رب العزت داغي جواب کوي قل اب الله و آیاتی و رسوله کنتم تستهزئون الک ایله تاسو ته الله او رسول د غب شپ د پاره ملو شو غب شپ لګې په بل سنه لګې چې الله رسول باندې غب شپ لګي دین پورې خندا کې دا د منافق کاری او سم داشي دا کوم خلکو چې زړه کې د اسلام نه نفرت یا شکی کنه په د اسلام مطمئن ني سیکولر لیبرالی نه بم دقه سي خندنې کوي کله جمعات کله مدرسه کله دین کله عبادت کله یو شی بل شی چوته نه نه مړ ما سي غپ لګاو خلک د غب د پاره الله رسولي د غب د پاره بل شینو چې الله رسول پورې خان د غب لګي پلار پاسې غب لګاوا پلار دې یاد کا نه الله رسول یادای دین یادای قران وای دوی وای الله رسول پورې خندریک لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم دین پورې الله رسول پورې خندا دا خدای ایمان نه بعد کفر ده کافر شوی نو بهر حال داسې حالات به په دې کې چې دا آیاتونه نازل شو نو دغه سړی چې کوم دی منافقانو کې نو د بیا د نبی علی السلام د اوخه مهار نیولې او سفر کې روانو کنه او نبی علی السلام ته قسمونه خړل منډه والی یا رسول الله ما خاصه غب شپ لگاو ما خو څه د زړه نه دا خبرې نه کولې د آیاتونه نازل شي او مسلمانان ورته غوسه او چا په کاڼو یشتو په بد حال او ذلیلو نو داسې خبرې بلاره کولې دغه رنګ یو موقع باندې نبی علی السلام تبوک ته روانو نو دوی خپلو کې بیا یو موقع باندې وې چې ايرجو هذا الرجل ان يفتح له قصور الشام وحسونها هيهات هيهات دا سړی سوی دا یار نبی علیہ السلام یا دا د خیال له چې شام به فتح کم او د شام کلی او بنگلې به فتح کم دا ډېر لري خبرې دا عقل نه دا څه خوبونه ني نبی علیہ السلام بارکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اطلاع شو چې دا بېمانه منافق دا خبرې کوي نو نبی علیہ السلام ورشه دا کسان رونی سره وره مال نبی علیہ السلام ته تاسو دا خبرې کړې یا رسول الله نجی مونږ غب شپ لگاو مونږه سه لار ځان لاندول په دی باندې نو دا آیاتونه د دې په حق لا نازل شي نو د منافقانو د تبوک په دې سفر کې مخبل کوشش کاو چې سو کی سووي پراپیګنډیو کی خلکو کې افراتفری پیلاو کی بے اعتمادی پیلاو کی دا سه په دې سفر د نبی علی السلام سره معجزې مخکاره شه اچانک باران هم شو ځکه سفر ډیر سختو صحرائی سفرو ګرمي وا پلار باندې وبنوي بس دا سیمه و پلار باندې ځکه 30 هزار فوج چی کنه او اسباب نی نو دی له خوراکم آسان کار نه ده پس هر چا سره خپل سره کجوري او سره شتوان یو شی بل شی او یا چېغه مچی نبوي کې سراغون شیو کنه انفاق شیو عین ورکړه ځان سره والے نو هغه دونه چرته کی نو لګي توند وینو په دې سفر دی پلارو باندې چرتا دونو پانه یو شی بل شی په دې وخت گزاره تیرو تندم ډیره زیاته وا نو سخت حالات تر دې پوري چې په حدیث او سیرت کتابونو کې راځي چې دوی کله د تند او جلد لاسه بډیر تنگ شو نو باز اوقات داسم بازو مرګرو کړیو چې او خیالال او اوخ هغه دنه لری کې چې کم دغه پرتلی کنه خاشنه وغه اب راوغه سپې سینه باندې به ولا ګول چې سینه یې خش او دارنګ د دې اوخ کې چې چونکی د وبو خپل زی وب پکې سٹاک پرتی وي دې د پاره حلال ک چې د وبته والو حاصل کو د اوس کو سناسه داسې حالانکه یو خداوی د پاره دونه قیمتي او چې په اتلس کسانو یو خو د سفر د پاره خدا سه سخت حالات په دې صحابه کرام باندې راغلیو نو مسلمانان ډیر پریشان او دی حالاتو کې د تنګ تند د لاسه د لګي د لاس نور انتهایی تیز چې جون جولای او بیا د عربو ملکی سه حالات نو نور سبا سرنو اسباب خونو نو په سر ودا سلاسونه خو روان وو سر خټ کېده دا دماغ خټ کېده دونه سخت ګرمي او نورو اخر ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام لراغه وته یا رسول الله ان الله قد عودک فی الدعاء خیرا فدع الله الله تا سره وعده ده ستا دعاګانې قبلې نو ته لګه دعا وکړه الله رحم وکړي نبی علیہ السلام وی ښا ته دغه سی غواړي ویا بس نبی علیہ السلام دعا وکړه لاسونه پورته کړه لاسونه ویلا خکته کړي نو چې بده کې باران شروع شو ډېر خبرانو شو وب جمع شوزه په ځای کندو کې دوی ترې خپلې مشکیزې ډکې کړې، ویې څکلې، سارو باندې وڅکلې او دا رنګ په هغه باران د دوی ډېره لویه ګوزاره وشوه. دا یوه معجزه د نبي علیه الصلوة والسلام ښکاره شوې وه او دا صحابه کرام وایي چې موږ روان وو، نو هغه وریځ موږ سره وه، بس نور خو شی هېڅ وریځ نه وه، الله وریځ پیدا کړه او په موږ باندې وورېده. د نبي علیه السلام معجزه دغلته ښکاره شوه. دارنګ په دې سفر کې خو منافقانو بدی کې یو منافق ناغه ته چوي چوغور کنه تاسو په دې پیغمبر د زړه نه ایمان نه راوړې وګوره دا معجزه ښکارا شوا او تو سم نه منې ویحکا هل بعد هذا من شی دینه بعد هم سنور ستا شک پاتې شو نو داسې بېمانو هغه وې صحابه مارتن مړه معجزه ده معجزې نه دي دا خو اوریس چرته بر روانه او ساس کی ورول او جو معجزه ده داسې قسمه خبره منافقانو په دغه وخت کې هم داسې کول نو دا یو معجزه د نبی علی السلام ښکارا شو چې الله پاک دوغه کم قلت او تکلیف مشکل او هغه الله حل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سفر دوران کې یو وادی دا هغه تا وادی مشقق وای اغلتا نبی علیہ السلام تلو نو مخ کې نه وې چې سباله به مونږه یو وادی تا یو درې ترسو وادی مشقق الته یو کمر دی او د هغه کمر ګټې نه داسې لږې لږې اوبه راوځي صرف د یو کس دو ضرورت پې پوره کیږي خو که زما نه مخکې ورسېدی نو هغې ګټې نه به اوبه او اوبو سره به کار نه لری چې څو پورې ځنې هم رارسېدلی ځکه که تاسو یې استعمال کړئ دوه درې کسو کار به پې وشي او که زه ورشم نو زه به دعا وکړم نو ډېرو له به پکار شي نبی علیه السلام ته دا خبرې به په وحي کېدی که نه نو وتبو خودیش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه چل تو رسیدل نو سکسان یا دا نه پوی د وجنا یا دا غفلت د وجنا ورلل هغه وو کې ګوتی متی واله بس بخپل خو استعمال کړ خو هغه ګټه وچش نبی علیہ السلام چې رو رسید خفش وتوی علم انحکم تاسو مانه منې کړي د الله بندگانو چه خپل خو ضرورت پوره شوی نه ټول لوی لخکرم محروم نو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بدر دیوی او بیا دغه کسانو ته خیره موکړ دا اصل کې منافقان دی مخالفت وک نبی علیہ السلام ته خیره موکړي او بیا دغه غټه لورغه ګوتی موتی پیواله دوه وکړه الله رب العزت دا غینا دوباره او به جاری کړي او دون اوبه جاری شوې چې صحابه کرام وای چې فن خرق من الماء وسمعنا له حسا كحس السوائق نبی علیہ السلام دعا او لاسوالو سره د دینه دا کمر اوچوت او د دینه د وبو راوتل شروع شو خو دی وبو دوم راواز وکړه کسنګ چې د تند راوازي او روانې شو ډېر پریمان وو بس صحابه کرام او لخر ته خپل ضرورت پوره کړ په دې کې معاذ رضی الله عنه معاذ ابن جبل صحابي دی هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا کته لالا ژوند درک کنه دا ګوره صحرا ده دقه یو غټی کې بګی دا لکه ساز کی وبر راځي نوریس نشته خو که تعالی له عمر درک نه دی دا کې و باغات وینه آینده کې دغه پیغمبر په معجزه هغه وبس شورو شوي اټول ملک په سیراب شي سیرت نگار لیکي چې اوس دغه ځای چې دینو یو پینځلسمه هجره کې بیا صحابه او تابعین او د خلکو ولیدل هغه ځای کې چې التا باغات شروع شو او یو سیرت نگار لیکلی دی لکه پنځلسمه هجری کنه په دې اوسنی دور کې په دې کې چې دینو اغلی کلی دی چې زه تبوک تلاړم نو په دغه علاقه کې مې تقریبا 25 پورې ټویلونه ولیدل خو شاټول باغات دي او یو ټویل مې ولید چې هغه تا سلور انچ پیپ لګیدل خو بغیر د موټر نه اوبه چې دی خیجولې دونه پرشر سره اوبه دا غزه نه روزي او خو شاټول باغات دی. د نبی علی السلام غا معجزه خکارا شو نو دا سه په سفر کې معجزات دا سفر چلے د تر دې بوره چې آخر نبی علی السلام تبوک تور رسید نبی علیه السلام چې ورسېد کوم ځای ته تبوک چې ورته وایي دا داسې یو کلی علاقه ده هلته راغل اوس خو غټ شهر ته جوړ دی هغه زمانه کې داسې قریه غونته وه نبی علیه السلام او مرګري ټول کوشو سارونه ځان لای خیمه مې ولګولې دارنګ ماسکرونه جوړ کړل نبی علیه السلام ترتیب جوړ ک ټوله پوی کړ ک جنگ شروع شي نو په دې دې طریقه باندې با جنگ کو او نبی علیہ السلام دغلطه خطبه وې پای کې ډېر جامع خبره و د دنیا او د آخرت په خیرونو او نیکو کارونو دوی له تیزی ورکړه او دارنګ د دا الله د عذابونو نه ویرول او مؤمنانو له زیر ورک دې لپاره چې نبی علی السلام د دې جذبات راپورته کول ځکه چې ډېر لوی نقصان او تکلیف شوی او لوګي تندې تیرې کړې نو نبی علی السلام دوی له ترغیبات ورکړل الله به جنتونه درکې بدلی درکې چې هغه مشقت تکلیف ته هیر شي مؤمنان چې کله دل تر ورسېدل او د مؤمنانو د جرأت رومیانو ولید چې دون لري مدینه نه سفر او سخت سفر نو هرقل او رومیانو باندې الله روب واچ روب په الله ورداو چې دا مؤمنان خو را پسې دل ترالل نو هغه رومیانو فوجونه چې کم راغلیو ناغه تقسیم کړه خواره کړه یو خوابل خابس کم چې راغون کړي واپس خپل خپل علاقو ته ولېګل او جنگ ونشو دغلت عملا جنگ نو شوه خو بس دا یو عصابي جنگو او یو لوی رعب په هغوی باندې پرېوت. په دې کې حکمتونه دي د الله، که جنګ شوی وای نو دا بیا هم هغه لوی طاقت و چې سره اسباب هم کم وو، نو کېدای شوه چې د مسلمانانو کوم رعب و هغه واپس ختم شوی وای، نو هغه رعب یې رعب بحال کړ او بل دا وشوه چې دغه ځای کې د مسلمانانو دا رعب برقرار پاتې شو، ګوره سپر پاور پسې ورغلل. او الله دای په زړونو کې روب غورځاو نو دا غروب د مسلمان نور زیات شو چې ګوره سپر پاور هم ته او تختې میدان او ته پرې خو نو په دې طریقه باندې الله رب العزت مسلمانانو لدا یو قسم لوی فتح ورکړ او دا وچه دغلتا خوشا تبوک سره سباز قبایل او غي سره صلح شوي صلح او شوي اغي تابع شو د مدینه د ریاست او کم عیسایان ځکه چې د عیسایت لوی مملکت رومو او خوشا چې سونه عیسائی واړه واړه قبایل یا واړه واړه حکومتونو دا غتابیو نو عربو سره خوشا چې وا بیا د نبی علی السلام تابعش صلی او شوي ټیکسونه مقرر شو پاغي باندې نو بهر حال پای باندې الله رب العزت داسې روب وګرځاو منافقانو خدا خیال او د مشرکین نو نوې نوې چې کم اسلام تراغلی لازړته پوره ایمان نو کو شوی یا خو شا قبایلو کې سم مشرکان لا په انتظارو چر کې دي شي دا پیغمبر دلته خو نشو خدا روم سپر پاور دی او الته به شکست کی لبت اخلاص نو په دې انتظارو خو الله رب العزت یو فتح ورک او نبی علی السلام دغه د تبوک کې سو شل روزو دغه میدان کې پروت خوشه چې دینو کسان لېګل سلیمول شروع وي 20 یا 21 ورځې پاتې شوه دغه دوران کې نبی علی السلام د قصر موس کو سفرانا سفرانا مسله دا ده چې تقریبا 15 یا 15 یا 15 نه زیات ورځې چې یو سړی یو ځای کې پاتې کیږي نو بیا به التا پوره مونږ کوي د دینه کمی نو سفرانه بکای دا 20 21 ورځې نبی علی السلام الته ده اصل وجدا ده چې د جهاد موقع جدا ده یو خو د اطمینان حالت ته نو چې د نو 15 15 ورځو نه زیات سړی یو ځکه لکه دې زنه په خبر نه سړی لاهور ته ځي او 15 20 ورځو لزینو چې ال تلاړ شي په لار به سفر کوي خپل ته پوره مونږ کوي ان کده 15 ورځو نه کم لتلی افتینی ملا په لار به سفر کوي ال تمم سفر کوي خو نبی علیہ السلام دلته 21 ورځې یا 20 سفر کوي وجداد دا حالت جهاد ده نو په حالت جهاد کې دای چې هر وخت د امکان لري چې سړی دې زنه کوچو کی نو ځکه د جهاد په موقع بیا د 15 ورځو د شلو ورځو د میاش تعین نه هر چار څومره معسكر کې سړی پروتي نو د چونګه حالت جنگ کې ده نو د با سفرانه مونږ کوي بهرحال دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مشوره وکړه واغسته څه چل وکړو ځکه رومیان خو لاړل میدان یې پرېښو اوس ایثار شو مخکې رومیانو پسې ورشو او کنه واپس بس دا حالت کې نبی علیہ السلام مرګونو نه مشوره واغس عمر رضی الله عنه ورته یا رسول الله که چرتا تاته د الله حکمي چې ورزا نو بیا خو ورزا مونږ در پسیو نو نبی علیہ السلام ته وی چې نه د الله حکم خراته مخ کې د تلو نه دی تر دې ځې پورو کله الله حکم بیا خو مې تاسو سره مشوره نه کوله بیا خو مې د الله حکم منه ځکه نو مشوره طلب کوم نو عمر زین ورته یا رسول الله چې د الله حکم نینو بس دا بس ده بس دا کافی خبره مونږ بس باغی رو بغورزید مقصد پوره شو دی فوجونه د شام په سرحداتو غرزولی او مدینه طرف ته پیش قدمی کوله اوله مونږ رکو کړه خبره ختمه اوس که دوی پسې ورزونو نقصان بو هغه روب بم ختم شي اسبابم کم دي او مونږ دونه پوره لا تیارم نه یو د دې مقابله دا سی وو کو سخ کال به واپس شو او را روان کال به لخه په تیارې راشي او اوس دغه ځای پورې کافی ده ځکه هغه وخت سره وې د رومیانو منظم 2 لاک فوجو دونیم لاکا دونیم دونیم لاکا فوج هغه وخت کې دای منظم دا ډېر لوی لخر دی ګان مسلمانانو دغه ځای فوج خو نو بس ټول هر سړی فوجي خو لکه داسې منظم باقاعده فوج نو بس د جهاد په موقع اعلان شو صحابه کرام روان شو خو بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مشوره خوښه شو او دغه ته سروځي دغه تیر کړي بي سي کیسو بیا واپس شو دا نه دا چې الته هرقل خو پوي شو چې دوی رالل رو په غور دی هغه مرګري را جمع کړل خو د مرګرو تسلی د پاره یو کارو چې د دیوی چلک میدان دی پرې خو وته ودا سی بوکو یو کس نیم بولی ګو دی پیغمبر پس لګ معلومات به کو چې د رښتینی پیغمبر دی کنه دی حالانکه ته خه معلومه وا دغه نبی علی السلام چې کم خط دل ورغله واغې کې دا ټول اقرارونه کړو واقع کې ویلو وته یو کس اولېږي چونکه د تورات عالم مو هرقل خپل د عیسایت لوی عالم مو نو دا ټول معلومات وسرو دینی نو د تورات انجیل عالم مو عیسایو نو دوی کس بولیګو دنه بس سوالاتو کې دی پیغمبر نو دا نخې وته خی چونکی دی خو مولا دی دا وی وی لاړ بشه پیغمبر نه وته پوسو کې کده په دې سوالاتو غوسه شو نو د پیغمبر نه دی او که په سوالاتو غوسه کېدنه نو بیا پیغمبر دی ځکه چې یو سړی سره خبره کیږي او دا سړی په غلطه ای یا د سره څه دلیل نه نو دی غوسه کیږي په سم خبره په غلطه خور سره غوسه کیږي په سم خبره بیا د مسلې تپوس کې هم دی غوسه شي ولې دل ورزي نه یو خو سړی غلطه خبره وکړم په غلطه خو غوسه کیږي خو سم خبره د مسلې تپوس کې دی غوسه کیږي مطلب دا چې دل نه ورزي نو کته پیغمبري دی غوسه نه کوي او دویم تپوس سیداو کچي پخوانو کتابونو کې د د یو نه ذکر شوی دا چې د د په شا باندې مهر نبوت لګیدل نو دا سړی دغه مهر نبوت وګوري چې مهر نبوت شته کنه کو رښتینه پیغمبر دی او کو دغه مهر دونو بیا رښتینه پیغمبر نه دی بل دا دا تاسو کا چې د جنتونو وسعت د اسمانونو او زمکو نه فراخه ده نو ستا په کتاب کې هم دا خبره شته کنه دغه قران کې وایي کنه چې د زمکو اسمانونو جنت او صد ډیر دی خدا تپوسو کچې کلا زمکه اسمانونو نو وسی جنت شو نو جهنم بیا یو شی دی نو کدی وای چې او زما کتاب کې مدي نو دویم سوال به داو کې چې ښا جنت ټوله دنیا ونیوا نو جهنم چرته دی اچر تلاړ اب کم زی بیا چې ټول زمکه اسمانونه وسی جنت شي نو جهنم کم زی پروت شو هغه دنیا خو هغه ونیوا دا سه قسمت د پوسونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نو بس نبی علیہ السلام له چرای خبرې شروع کړي نو نبی علیہ السلام خو په تسلی جوابونه ورکول سړی پوه شو چې الکه غوسه کیږي نه پیغمبر دی او هغه مهر نبوت د دې سړی نه ير شو خدای ته د درې ورځو چې زبس په موقع به ګورم موقع ملو شي مهر به مو ګورم دا څه ته نشوي چې ماته د مهر وغایا او درېمه خبره د پوسوکه چې ستا کتاب کې مدادي لکه زمون کې چي چې دا جنتونه د اسمانونو زمکو نه وسی دی وی او نبی علی السلام خوي چې دون وسی دی ټوله دنیا جنت ونیوا ناغور جهنم کم ځای دی نبی علی السلام عجیب جواب ورک وته سبحان الله ان النهار اذا جاء الليل دا راته وایا چې شپه راشي ورځ چرته زی او چې ورځ راشي شپه چرته زی کم ذات چې شپه راولي او ورځ بیا مشتا موجوده د دنیا کې کنه او کم ذات چې روز راولي او شپه بیا می دنیا کې هغه ذات دا کولی شي نو دغه رنگ هغه ذات دام کولی شي زمکه اسمانونو نو وسی جنت می او د الله په کائناتو کې جهنم می ستا په ذهن کې باندې راځي نور خدای الله شان ډېر لوی دی اته سکرانه او دغه رنګ څه سوالات وغیرو شو په دې کې دا سړی ورځ دو بعد روان شو چې کله ته نبی علی السلام واپس आवाज کوي را شغه یو شی دنه پاتې شو ویسه مہر دیو نه کتوي مہر ورته خو دا مہر نبوت شاته نبی علی السلام د دې دوه ولو منس کې داسې دومره غونته غټه وداسي دونه غونډ د دې کله روایت کې راځي لکه دا کونتر انډه چی دومره دا سه دومره غونته غټوا دا مهر نبوت بس دا سړی به الاړ په دمانه خډې را سره کو چې ورغه دا غتوی چې بالکل خبره تاسو کو دا رښتینی پیغمبر دی خو بادشاہ غریب د وجه د حکومت د وجه نه مخکم اقرار کړو خو معنی نه خلق و د بغاوت کو خدا داسې وکړه خپل قبيله قوم وغیرہ کې دعوت شروع چې راځي اسلام وروړو خدا غي وخت چې کم د دی پوپ پادریانو نو د منې کوته خای عیسایت پرې دی او مونږ به چې د یو باندچی عربي د عربو نبی علی السلام نعوذ بالله یادو مونږ دونم مهذب متمدن خلک یو مونږ به د یو باندچی خبر اوس مونږ دا به تابعدار کیګو او تو ورته د یو صابی نه چې دغه شوي متاثر شوي او دای دین تمایل شي نو بهر حال دا سړی هم بس د د د دې خپل مولیانو او په پادرانو په خبرو باندې چې دینو بس غلې شو د اسلام راونړو ا خدوم ردا چې هرقل او رومیانو امخکم نبی علی السلام له خط لېګلو نبی علی السلام ول لېګلو نو دا خط احترام کړو او جنگ هم نه کو د مقابلم پشاش هرقل پویو کنه نو دا وجوا چې د نبی علی السلام د خطوطو د دې خبرو خیال ساته جنگ نه کو نو د رومیان حکومت ډېر زمانه پورې دا سی بیا چلیدل او د ایران بادشاه بی ادبی کړي وا د نبی علی السلام د خط مبارک نو پیغمبر او تخیره وکړي نو لږ وخت کې د پیغمبر په ژوند کې حکومت ټوکړې ټوکړې شاسو پر پاور ختم شي بهر حالات نورم ډېر واقعات د تبوک په دې سفر کې چې هلته کم شل یویشت ورځې وو هغه وخت او بیا روس واپسې کېدی به انشاءالله بیا